علاقه د مولوی صاحب د دمې په خاطر باندې د مولوی صاحب په وخت کې لګا دمو او دا غي د خواهش په خاطر د غفرت موږ وا نور زمون کار بدای سبق په غلطو مولوی صاحب په صحیح کوي او کوم شخص مسلې هغه مولوی صاحب ته وړي اسانه اسانه مسلې خیر هغه مون کراوي چې کوم تاسو نو ته یې هغه تاسو کو شو مرید ته ان شاء الله خپل کو څه موافق ته څه به خامخا کوو چې کوم سخت خبرې یا کوم خبره موږ غلطه کو هغه واپس مرید ته به اصلاح کوي ده باقي نور افتتاح کتاب تاسو پرون کړو او دعا مو ویلې و نن به مختصر اعظم افتتاح کول وکړو او دعا به وایو بسم الله الرحمن الرحیم ربي أسر علي هذا الكتاب ولا تعسر علي هذا الكتاب وسممه لنا بالخير يا فتاح يا فتاح وبك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأسفار والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. تقولون لنبه هر فن چې شروع کېږي نو د هغې په ابتدا کې یو څه خبرې کې کولی شي عام طور سره څوک زیاتې او څوک کمې کوي نو مشهور عام طور سره دا خبره ده چې هر فن یو څوک شروع کوي د فن د شروع نه مخکې په کار دا ده چې یو څو خبرې دې وپېژني د هغې معرفت ضروري دی یو په هغه کې تعریف ده بل موضوع ده او بل غرض ده نور دې چې کوم د تدوین مسلې دي یا د علم هغه فضیلت او مرتبه او مقام ده یا نور چې تاریخي خبرې دي دغه شان د کتاب د مصنف سره چې کوم خبرې متعلق دي هغه اکثره داسې خبرې دي چې تاسو به د کال په درسونو کې کړي څه خبرې او که چا نه کړي ان شاء الله نو د کال هغه وکړو سبقونو کې هغه خبرې به ورته راشي موږ دلته مختصر اوس په الحال تعریف موضوع غرض دا بیان او به کتاب کې شروع کړو نو دا خبره تاسو به ورکړي چې هر شارع په علم لا لابودی د معرفت د درې امورونه چې هغه به درې امور او درې خبرې پیژني یو په هغه کې تعریف دی او بل په هغه کې موضوع ده او بل هغه غرض دی یو دلته د مطلق تعریف موضوع غرض ته ویل کیږي او بیا دا مقید چې مثال د خاص علم تعریف موضوع غرض هغه دی نو دا تعریف موضوع غرض د هغه بیان دار چې تعریف په لغت کې ویل کېږي پیژندلو او معلومولو ته ویل کېږي او په اصطلاح کې ویل کېږي ما یمیز الشیء عن الغیر تعریف هغه شی ته ویل کېږي چې په هغه سره یو شی د بل نه جدا کېږي لکه مثال په تور تاسو اوس نوې طالبان د مختلفو ځایونو نه راغلل تاسو موږ د تعارف په خاطر باندې هلته تاسو له تپوس کوو ستا نوم څه دی ستا د پلار نوم څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی نو دې ته ویل کېږي تعریف چې تا خپل نوم واخیسته د پلار نوم دې واخیست او د خپل هغه ځای ښودنه دې وکړه چې د کوم ځای اوسېدونکی یم په دې سره ستا تعریف راغی په دې سره سره یو بل طالب نه هغه جدا شي دې ته ویل کېږي تعریف بل بیا موضوع موضوع چاته ویل کېږي نو موضوع په لغت کې ویل کېږي نهاده شورا یې خولل شوی تا موضوع دا چې غلط چاره اسم مفعول ده معنا یې ده چې خولل شوی او په اصطلاح کې چاته ویل کېږي په اصطلاح کې ویل کېږي ما یوفق فی الفن عن عوارضه الذاتیه موضوع هغه شي ته ویل کېږي یو فن او یو علم کې د هغې د عوارضو ذاتیو نه بحث کولی شي نو کوم فن او علم کې چې د یو شي د عوارض ذاتیو نه بحث کولی شي هغه د دې فن موضوع ګرځي بیا په دې کې د عوارض هغه تقسیم دی هغه کې خبره وکړي چې عوارض په دوه قسمه دي یو عوارض غریبه دي او بل عوارض ذاتیه دي او به د هغه مثال نه او د تفسیر څومره کافي ده په حال کې موضوع چاته ویل کېږي ما یو څه په فن عن عوارض ذاتیه دا د موضوع هغه تعریف دی اصطلاح بل غرض دی غرض څه ته ویل کېږي نو غرض ویل کېږي مقصود او مطلوب ته ویل کېږي لغت او په اصطلاح کې ویل کېږي مال اجلی وجود الشی چې د هغې د وجه نه د یو شي وجود راځي او هغه باعث وي په تابان دی په کولو د یو کار کې هغې ته ویل کېږي غرض نو هر تاریخ چې د علم له لابودی نه د معرفت د امور ثلاثه او تعریف موضوع غرض او تاسو به د دې وجه ویلي چې دا ولې ضروري دي نو د هغې لپاره تاسو ویلي تعریف پیژندل څه ضروري دي چې که یو سړی د یو شي تعریف نه پیژني یو شی ورته سره معلوم نه دی او دا په هغه په ذکر کې دا طلب د مشغول مطلق دی طلب د مشغول مطلق ناروا دی او یا دا چې یو سړی ته یو شی معلوم نه دی او دا په هغه کې شروع کوي نو دا شروع په علا وجه البصیره الکامله نشي مکمل بصیرت او پوهه به دې سړی ته حاصل نشي نو په دې وجه باندې تعریف کې ځاندل دا ضروری دي چې یو سړی به خامخا تعریف دغه علم پیژني بل موضوع پیژندل ضروری دي موضوع پیژندل ولې ضروري دي موضوع پیژندل څنګه ضروري دي چې امتیاز د علوم په مابین کې چې راځي دا په موضوع سره راځي یو علم د بل علم نه چې جدا کېږي دا په موضوع سره جدا کېږي نو چې تاسو پورې سره یو علم موضوع نه پیژندلی امتیاز دغه علم په نور علوم سره ولته نو دې د پاره چې دا علمي مشروعات کوم کې تاسو او ابتدا کړی دا دا د نورو علومو نه جدا شي نو د علم موضوع او تفیدلی چې موضوع یې سره او بل غرض د پیژنې نو غرض پیژندل ولې ضروري دي غرض پیژندل ځکه ضروري دي چې دا کوم طلب او سعی ته کې دا عبث او بيځای نشي دا عبث کارونه دا حرام دي ناجائز دي دا سعی او کوشش عبث او بیکار نشي د دې لپاره تبع غرض هم پیژنې ودغه کتاب چې کوم علم صغره دا په علم الصرف کې لیکل شوی دی اوس د علم الصرف هغه تعریف موضوع غرض کړي مختلف تعریفونه اصطلاحي را نقل شوي دي خو موږ باندې کې صرف یو تعریف اول صرف څه ویل کېږي په لغت کې د صرف په لغت کې مختلفې معنی راځي د صرف یو معنا د ګردان هم د چې صرف ویل کېږي ګردان ته لکه که تاسو سری د کتاب په سر کې لیکل شوی صرف صغیر صرف کبیر نو صرف یو معنا دا گردان د صرف صغیر فعل ماضی صرف کبیر فعل ماضی و غیره د فعل ماضی گردان یو معنا د صرف دغه بل معنا د صرف هغه په معنا د خرج کولو او تیرولو سره هم راځي لکه تاسو مشهور شعر بار بار اوریدلې ده ترقت العمر في آه ولعب فآها ثم آها ثم آها ما عمر خرج کو په له لعب کې هڅه به ځای مې دا عمر تیر کو خرج مې کړ په هغه باندې بیا افسوس کوي افسوس افسوس افسوس نو بل معنا د طرف دغه هم راځي او د طرف معنا بیان سره هم راځي لکه قران کریم کې الله جل شانه فرمایي ولقد صرفنا الآيات من بیان کړی دي آیاتونه دا طرف په معنا د بیان سره هم راځي او بل معنا د طرف هغه تغییر او تبدل په معنا سره هم راځي اړول او اړول په معنا سره هم راځي فانا تصرفون کم طرف ته تاسو اړولې شي او کم طرف ته تاسو ګرځي یو معنا دا مختلف معانی د طرف د لغوي معنا ده په اصطلاح کې به طرف چاته ویل کېږي دا علم طرف په اصطلاح کې تعریف دار تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل الا بها دا تعریف د جانی والا کړی دی نور تعریفونه هم دي ودغه یو تعریف کافي دی تحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده لا تحصل الا بها چې طرف چاته ویل کېږي په اصطلاح کې تحویل الاصل الواحد یو اصل د هغه تحویل او اړول الى امثله مختلفه مختلف مثالونو ته ای هغه یو اصل مختلف صيغو ته تواړه او نقل کی دغه لپاره لمعان مقصوده د لپاره د هغه معانی چې کوم تا مقصود او دغه معانی مقصوده لا تحصل الا بها دا نه حاصلې چې مګر په دې تحویل سره کته تحویل دغه اصل ونه کې دي چې دې ته نستا هغه مقصودی معنا نه حاصلې د تاریخ مطلب تاسو د کمیسات په تور تاسو ویلې چې د بکریونو په نسبت د اصل هغه مصدر دی او د کوفیینو په نسبت د اصل هغه فعل دی دا یو اصل دی ضربن دا خو حدث دی معنا د دې د وهل اوستا مقصود یو معنا ده چې هغه معنا دغه حدث د ماضي زمانه سره تعلق دی دا معنا مقصود ستا په کله حاصلېږي چې کله دا ضربن مصدر ترې تحویل وکړي چاته ضربته دې نه ضربه چې جوړه دا هغه مقصودی معنا هغه حاصله شوه دا مقصد دا دی چې دا حدث متعلق شي تر حال یا استقبال پورې دا به ته اړه یا تریبو څخه به جوړه دا حدث قائم شي تر یو ذات پورې نو ضاربون څخه به جوړه دا حدث قائم شي تر واقع شي په یو ذات باندې دغه کلمه یا کلمات عربیه من حيث الصيغه والبناء والاصل په اعتبار د صيغه او د بنا او د اصل سره دغه کلمه دا تاسو ویل دا موضوع ده علم نحو هم ده او حتی حیثیت ورسره جدا ده من حيث الاعراب والبناء او دلته دغه کلمه دا موضوع د علم الصرف هم ده ودلته وتر قید د حیثیت من حيث الصيغه والبناء والاصل دا کلمات عربیه دا موضوع ده او په اعتبار د چا سره د صيغه سره په اعتبار د وزن سره په اعتبار د چا سره د اصل سره دا کوم وزن دی دا کوم صيغه ده اصل یې کوم دی په دې اعتبار سره د کلماتو عربیه او نه بحث کولای شي په مسترف کې دا موضوع او غرض یې سره فائدہ او مقصود د علم نه سره چې دا علم سوای نو فائدہ یې دا صيانه الذهني عن الخطاء في الصيغه استاذن یا استاجبه د هغه غلطۍ نه بچ شي چې کومه په صيغه کې راځي نو په صيغه کې چې کومه غلطي واقع کېږي دغه صيغې د غلطۍ نه ستاسې هم او جوه بچ شي دې ته ویل کېږي د غرض د عین مسترف دا و تعریف موضوع او غرض د عین مسترف بل صيغه هغه معنا به تاسو ته مولي ته پری چې صيغه چاته ویل کېږي لغت کې صيغه ویل کېږي زر در بوتا انداختن زر په قالب کې اچولو ته ویل کېږي او په اصطلاح کې دا ته ویل کېږي په اصطلاح کې صيغه هغه هيئت ته ویل کېږي چې کوم د حروف او حرکات او سکنات او د تقدم او د تأخر په وجه باندې حاصل شي نو دغه هيئت ته ویل کېږي صيغه لکه مثال په تور وسه با ترې بادا دغه دوا مخکې کړه رام ورپسې کړه بام ورپسې کړه په دې باندې دا حرکات راوستل دې ترتیب د حروف او حرکاتو نه چې دا کوم هيئت حاصل شو دې ته ویل کېږي صيغه دا هو لغوي او اصطلاحي هغه معناګانې وي اوس تعریف موضوع غرض په موږ د کتاب په پیژندل دغه دې علم اوس دې کتاب په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي بيده تصديق الاحوال دلته خبره ده د اعتراض په شکل باندې چې مقصود د مصنف هغه کو مسائل د علم الصرف دا بسم الله والحمد لله چې شروع دا شروع د په غیر مقصود کې نو د ولې شروع وکړه په بسم الله والحمد لله او پس دارک به شروع کړی وي چې کلمه دې ته ویل کېږي په دومره قسمونو باندې دا هغه نه تاسو جوابونه کوئ چې بسم الله والحمد لله چې دا شروع کول دا شروع په غیر مقصود کې نه دا په مقصود کې شروع ده او د هغې لپاره تاسو مختلفې وجې وایي یو وجه د هغې لپاره دا ده اقتداء فی القرآن الکریم چې د قرآن شریف پسې اقتداء راشي او د قرآن شریف هغه اتباع وشي ځکه د قرآن په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دا راغلی د قرآن شریف د اقتداء په وجه باندې مصنف خپل کتاب هغه مصدق په بسم الله او الحمد لله بل وجه تاسو دې لپاره دا هم وایي چې عملا فی الحدیث چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حدیث باندې عمل راشي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کل امر فی بال لم يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع واجزم چې هر هغه کار چې د شان والا وي او د هغې شروع په بسم الله باندې مونږ چې نو هغه کار ناقص او ناتمام دی دغه کتاب لیکل دا هم راي مسترف کې دا د یو شان والا کارو دا د دې مراد د تاسو چې د قران او د احادیثو خدمت په دی باندې وشي په سر کې دغه بسم الله او الحمدلله راو او بیا په الحمدلله کې هم دغه حدیث بل تاسو دا وجه هم دې لپاره ویلي چې د سلف صالحین چې کوم خطوه لیکل په سر کې بسم الله وا دغه شان ته نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیکل سليمان علیه الصلاۃ والسلام نور پیغمبرانو نو دغه مختلفو وجو کو وجه باندې مصنف دلته بسم الله والحمدلله راو او من دغه وجه د الحمدلله لپاره هم دي چې کومه د بسم الله لپاره بیا دلته تاسو په دې باندې یو مشهور اعتراض کوي چې کار کله بسم الله ابتدا کو یو بسیط امر دی چې بسم الله باندې شروع وکړو په الحمدلله باندې شروع وکړو الحمدلله خروج سره تاسو به له هغې نه مختلف جوابونه کوئ چې دلته ابتدا تاسو د ابتدا هغه تقسیم کوئ ابتدا یو حقیقي ده اضافي ده عرفي ده بیا تاسو په بسم الله حمل کوئ په ابتدا حقیقي الحمدلله په اضافي باندې یا دواړه حمل کوئ په ابتدا عرفي باندې نو هغه مشهور خبرې تاسو دا خو بسم الله او الحمدلله باندې د شروع هغه مختصره خبرې بسم الله الرحمن الرحیم کې دا با حرف جر ده او دلته تاسو ویلي چې حروف جر د خپل خپل معانی په شرح کې تعمیل دلته دا با سره پاره ده جمهور وايي چې دا با سره پاره ده استعانت ده او استعانت نوم د الله باندې شروع او علامه دې مخشري وایي چې دا با دلته د ملابست لپاره ده چې زما د مشروع دا پیوس او ملابس د نوم د الله باندې په برکت د نوم د الله باندې په استعانت د نوم د الله باندې هغه راوړي بل لفظ د اسم ده اسم په لفظ کې هم تاسو ورته ناسو ویلي چې دا په اصل کې شی دی نو په اصل کې دې کې دوه مذهب دي یو مذهب د بصریین دی بل مذهب د کوفیین دی بصرین وای چې دا اسم دا په اصل کې سمون ناقص واویو او به هغه واو حذف سو د اخرنا اول کې حمزه د هغه په ځای باندې رااله اسم ته جوړ شي او کوفین وای چې نه دا په اصل کې وسمون دی او وسما یسم وسمن نو دغه دغه باب راځي په شان د وعده یا عجوبه دا غوښت دا همزه چې دا اول کې واو دا واو بدل شي په چا باندې په همزه سره دا یو چې دا مثال واوی دی مشهور اختلاف دی تاسو ویلې دا بل لفظ د الله کې هم تاسو په تفصیل کړی وی لفظ د الله د لفظ د الله کې اختلاف دی دا لفظ د الله عربي دی که غیر عربي دی عجمي لفظ دی نو بعض وایي چې دا لفظ د الله دا غیر عربي دی یا سوریانی یا عبرانی لفظ دی او نور علما وایي چې لفظ د الله دا عربي دی چې به دا عربي لفظ دی به دا جامد دی که مشتق دی به په دې کې اختلاف باندې وایي چې دا لفظ د الله دا جامد دی امام شافعي امام ابو حنیفه امام غزالی او بعض علماو ته دې نسبت کولې شي هغه وایي چې دا لفظ الله دا جامد دی لکه ذات د الله لم یلد ولم یولد دی نه چا نه پیدا دی او نه څوک نه پیدا دی دا شان دا لفظ د الله نه د دې سم مشتق دی او نه د چا نه مشتق دی جامد لفظ دی بیا دا اسم دی که عالم دی نو په دې کې هم څوک وایي چې نه دا صرف اسم دی څوک وایي عالم او بل مذهب په دې کې دا دی چې نه دا لفظ د الله دا مشتق دی چې مشتق دی بیا د چا نه مشتق دی څوک اله هم وایي او څوک الاله وایي بیا باب کې هم اختلاف دی چې دا کوم باب نه دی نو باب هم څوک ضربه یضرب وایي څوک سمع یسمع وایي څوک فتح یفتح او څوک نصر ینصر او بیا په دې کې اختلاف دی چې دا محمود دی که اجوب دی دغه اختلافات دا په لفظ د الله کې او هغه راجع او بهتر دا چې دا لفظ د الله دا جامد دی عربي لفظ دی او دا علم دی د الله جل شانه په لپاره بیا په اصطلاح کتاب وایي چې لفظ د الله دا علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقصان والزوال چې لفظ د الله دا علم دی د لپاره د هغه ذات چې هغه واجب الوجود دی د هغه وجود او موجودیت دا ضروري او لازم دي دا د هغه ذات لپاره عالم دی او هغه ذات المستجمع لجميع صفات الكمال چې د کمال هغه ټول خوبيان او صفاتونه په هغه کې راجم شوي دي او د هر قسم نقصان او د زوال نه هغه پاک دی دا د دغه ذات لپاره عالم او نور ګرځېدل دا په لفظ د الله هغه مختصر خبره بل الرحمن او الرحیم الرحمن او الرحیم دغه دواړه مشتق دي د رحمت نه په دې کې اختلاف دی چې رحمان او رحیم دا صفت مشبهه دي دي کدا د مبالغه دي نو بعد وایي چې دا رحمان او رحیم رحمان وزن د فعلان او رحیم په وزن د فاعل باندې دا مشتق دی د رحمت نه او دا د مبالغې دی او بعد وایي چې نه رحمان او رحیم دا صفت مشبه ده وي او صفت مشبه ګرځول دا وایي بهتره ده د پاره دې چې دا دلالت وکړي په دوام او استمرار باندې دلالت وکړي ورته لپاره بیا رحمان او رحیم کې فرق په هم تاسو ویلې او یو فرق به موږ دا وایو چې شاه عبد العزيز ته وایي او چې رحمان او رحیم کې فرق دا دی دا رحمان هغه ذات ته ویل کېږي چې هغه ورکړه کوي په غیر د غوښتلو نه دا تینا یو څه غوښته دی الله جل شانه هغه ته هغه ورکړي دا الله نه موږ خپل وجود نه غوښتل چې الله موږ ته پیدا کړ موږ له غوښونه او سترګې لاسونه او پې راکړه په غیر زمونږ د مطالبې نه الله جل شانه موږ ته دا راکړه دا الرحمن معنا او رحیم هغه ذات چې هغه ته څوک لاسونه وجد او دا هغه نه مطالبه وکړي او څو غواړي الله جل شانه ورته هغه ورکړي موږ الله دا غواړو الله علم راکړي الله موږ له جنت راکړي دوزخ نه وساتي دا د رحیم هغه معنا ده او څوک د رحمان معنا کوي چې د رحمان معنا د عام الرحمت چې د هغه رحمت عام وي د الله جل شانه رحمت هم عام دی په دنیا کې کافر او مؤمن ټول د الله جل شانه هر څه ورته او د رحیم معنا د تام الرحمت چې رحمت ته هغه پوره او مکمل وي دا په مؤمن باندې د الله جل شانه رحمت هغه تام او مکمل دی په قیامت کې او د رسول زندګۍ دا فرق دی بل بسم الله کې د ترکیب خبره ده تاسو ویل چې بسم الله کې دا با حرف جر اسم دا مضاف لفظ د الله موصوف الرحمن دا صفت اول الرحیم دا صفت ثانی موصوف سره صفتین نه دا مضاف الیه لپاره د اسم مضاف او مضاف سره د مضاف الیه نه دا مشهور کی لپاره د با حرف جر جار سره د مجرور نه دا ظرف مستقر دا اوس متعلق واري متعلق د دې سره نو به په متعلق د دې کې اختلاف دی اوس متعلق د دې ور افعال عامه ور راوباسي کړه افعال خاصه ور راوباسي نو باندې وایي چې متعلق د دې ور افعال عامه ور راوباسي څو کوي د افعال خاصه ور راوباسي او به په دې کې اختلاف دی چې متعلق د دې به اسم وي که فعل به وي مقدم به وي که مؤخر به وي نو په دې کې یو مذهب د بصریینو دی بل د کوفیینو دی تقریم وای چې نه متعلق د بسم الله الرحمن الرحیم دې جار مجرور هغه با فعل راوباسي او مؤخر به راوباسي به دې لپاره هغه خپل وجه بیان او کوفین وای چې نه اسم راوباسي او مقدم راوباسي په هر حال دا اختلاف د کی ترکیب تاسو په شرح کې تعامل کې کړی الحمد لله الذي بيده تصريف الاحوال الحمد لله فالحمدلله چې هم تاسو مختلف بحثونه کوئ یو د الف لام بحث دی او بل د حمد د الف لام بحث به ان شاء الله په هدایت النحو کې تاسو ته تفصیلي وایي حمد چاته ویل کیږي حمد نو حمد په لغت کې ویل کیږي سکودن او صفت کول ته ویل کیږي اصطلاحي معنی هم تاسو کړی دا والثناء باللسان على الجميل في اختياره سواء كان في مقابله النعمه او لا د خپل محمود هغه بستر صفاتونه ذکر کول په نیت د تعظیم باندې چې کوم د هغه په اختیار کې وي مقابله د نعمت کې وي او مقابله د غیر نعمت کې وي دا تر احسان کړی دی او ته د هغه صفاتونه بیانې په جواب باندې دې تم ویل کېږي حمد او تاسو سره احسان نه کړی او په غیر د احسان نه څه د هغه صفاتونه په جواب باندې دې تم ویلې چې څه حمد ورته ویلې بیا دا حمد هو ثنا باللسان چې ثنا کول په جواب باندې دلته د حمد یو څو قسمونه دي یو حمد د قدیم دی لپاره د قدیم بل حمد د قدیم دی لپاره د حادث بل هغه حمد د حادث دی لپاره د قدیم او بل حمد د حادث دی لپاره د حادث قدیم چاته ویل کیږي هغه ذات ته ویل کیږي چې غیر مسبوق بل عدم وي هغه باندې نشواله نه وی راغلی او حادث هغه ته ویل کیږي چې په هغه باندې نشواله راغلی د حمد څلور قسمونه شو یو حمد د قدیم شو لپاره د قدیم یعنی چې الله جل شانه چې قدیم دی هغه د خپل ځان صفات لکه قرآن شریف کې مختلفو ځایونو کې راځي الحمدلله رب العالمین الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دې ته ویل کېږي حمد د قدیم د پاره د قدیم بل هغه حمد د قدیم د لپاره د حادث الله جل شانه د یو انسان هغه صفات بیان کړه الله جل شانه صفات بیان کړي د یو علی السلام نعم العبد ایوب علیه السلام او السلام ډیر بهترین بندو دا شان د نور انبیاو بیان کړی دی دا حمد د قدیم ټول لپاره د حادث او بل حمد د حادث ته لپاره د قدیم زمونږ د الله جل شانه صفات بیانو الله الحمد سنا او صفات او نقدس له نسبح دا شان زمونږ د الله نور صفاتونه بیانو دا مون حادث یو د قدیم ذات هغه صفاتونه بیانو او بل هغه حمد د حادث د لپاره د حادث چې مون یو د بل صفاتونه بیانو لکه مون د نبی علیه الصلاۃ والسلام مختلف صفاتونه بیانو دا څلور قسمونه شو د حمد ودلته خبره دار چې هو ثنا او باللسان په تعریف د حمد کې مون دا خبره وکړه چې حمد ثنا ته ویل کیږي په جواب باندې لسان دغه جارحې ته دغه خاص اندام ته ویل کیږي دغه علی ته ویل کیږي دلته اعتراض دا دی چې د حمد د قدیم د پاره د قدیم او حمد د قدیم د پاره د حادث دا خو نه خارج ځکه الله جل جلاله هغه د ژبې نه پاک دی ژبه دا جسم دی او الله جل جلاله نه جسم نه جوهر دی نه عرض الله رضی صفاتونه نه پاک دی دا قسمه د حمد پتر نه خارج د هغې نه یو جواب دا دی چې مراد زمونږ د حمد نه دلته حمد هغه د انسان مراد دی نو که خارج څه پروا نشته او یا دا جواب کوو چې مراد دلته د لسان نه دغه علی جارحه مراد څه ده چې بلکې مراد سره نه هغه قوت د تکلم او د خبرو ده او قوت د تکلم او د خبرو ده الله جل شانه کې هم شته د الله جل شانه هغه صفاتونه د خپل ځان لپاره یا د مخلوقاتو لپاره هغه هم پکې داخل شي دا د حمد هغه معنا و د حمد په مقابل کې تاسو به شکر وایي چې شکر چاته ویل کېږي او دا شان تمسح چاته ویل کېږي او د دې په منځ کې چې کوم هغه نسبتونه دي هغه چې دې چې هغه تاسو ویلي دا د اتفاق وکړي الحمد لله الذي بیا بل تاسو په دې الحمد لله کې دا هم وایي چې الحمد لله معنا دا ده الحمد لله ټول صفاتونه د کمال په هر زمانه کې د هر یو حامد نه لله خاص الله د پاره په دې ترجمه کې موږ داسې ترجمه وکړه چې په دې کې تعمیمات ثلاثه او تخصیص واحده راغلي چې ټول صفاتونه د کمال دا تعمیم د حمد بل په کې دا تعمیم موږ وکړو چې هر یو حامد نمی چې هر څوک هغه صفاتونه کوي دا په کې دا او بل چې په هر زمانه کې وي او بل معنا دا وکړه چې لله خاص د هر څه الله جل شانه ودا الحمد خو یو جمله ده نو په دې څومره ډیرو خبرو باندې دې څنګه دلالت وکړو د هغه وجه دا ده په الحمدلله کې دغه تعلیمات ثلاثه هغه د مختلفو هغه ځایونو نه فهمي یو تعلیم د حمد موږ دلته وکړو چې هر قسم حمد دا الله جل شانه لپاره دی دا تعمیم د حمد دا معلومیږي د الف لام نه چې په الحمد کې دا الف لام یا جنسي یا استغراقي دي په هغه کې عموم وي په دې وجه تعمیم د حمد هغه د الف لام نه مالومي بل هغه تعمیم د حامد ته چې د هر حامد نبی ته هغه هر څوک صفت نه کوي خاص دی الله لره دا تعمیم د حامد ته کوم ځای نه معلوم شي تعمیم د حامد دا معلوم شو د نه ذکر کولو د هغه فاعل نه چې دلته حامد او فاعل ذکر نه دی چې هغه زید دی که امر دی که بکر دی د نه ذکر کول دا په دې دلالت کوي چې دا عام دی چې هر څوک د الله ذکر کوي هغه الله لپاره اول تعمیم هغه د تاسو د زمانه شو چې په هر زمانه کې وی ماضي حال او استقبال کې چې څوک صفاتونه کوي دا الله لپاره خاص دا تعمیم د زمانه دا معلومی کې د جملې اسمیه نه لکه دا الحمدلله په اصل کې حمید تو حمدن جمله فعلیه و بیا دا حمید تو فعل او فاعل دا ډول حذف او دغه مصدر حمزه دا د هغه په ځای باندې قائم مقام کو کړی دا اول کې الف لام را ده تنوین ختم کو الحمد لله جوړ شي نو به دا خبره ده چې جمله اسمیه په دلالت نه کوي په دوام او استمرار باندې زید قائمون زید ولاده دا په دلالت نه کوي په دې باندې چې زید دې همیشه لپاره ولاده نو د هغې نه جواب دا دی چې هره جمله اسمیه دلالت په دوام او استمرار باندې نه کوي بلکې هغه جمله چې کومه معقوله چې د جملې فعلیه نه په اصل کې وایي جمله فعلیه او د هغې نه وجود راغی جمله اسمیه ترې نه جوړه شوه او ستا مقصود په هغې کې دوام او استمرار نو هغه دلالت به په دوام او استمرار باندې کوي دا تعمیم د زماني معلومیږي د چانه د جملې اسمیه نه او دا تخصیص دا لفظ الله چې دا کوم لام دی دا لام جاره دی او تاسو په شرط کې تعمیل کې ویلي چې الله مول اختصاص لام د اختصاص لپاره راځي دا تخصیص په الله پورې دا دی لام جاره نه هغه تخصیص الحمد لله الذي بيده الحمد ثنا او صفات هغه الله لره دي الذي هغه ذات بيده تصريف الاحوال چې بلاس ته هغه کې اړول د حالات دي بدلول د حالات دي دا بيده بلاس ته هغه بيده لفظ دا متشابهات نه او د متشابهات په متعلق د متقدمین علما او مذهب دار چې خپل اصل باندې به حمل کولای شي هغه معنا د لاس د یو ور سره وای کما یلیق بشان دي د الله جل شانه د شان سره چې څنګه مناسب او متأخرین علما د دې معنا کوي په قدرت او په طاقت سره یدی چې په طاقت د هغه کې دي تصریف الاحوال بدلول د حالاتو حالات بدلول د الله جل شانه په هغه قدرت کې دي په حالت راوستل په حالت راوستل د امن حالت راوستل دغه شان ته نور حالاتونه بدلول فقيري غريبي مالداري دا ټول حالات د الله جل شانه په طاقت کې وتخفيف الاسقام او سپکول د بوجونو نو الله جل شانه په قدرت کې سپکول د بوجونو د ګناه پیټه ده او تا په شا باندې ده دغه پیټه د ګناه سپکول دام د الله جل شانه په قدرت او طاقت کې والصلاه والسلام على سيد الهادي صلاه او سلام دی وی علی سید الهادی و سردار د هدایت کوونکو باندې الی محاسن الافعال هغه خیسته افعال ته صلات لفظ فاصل کې صلواتون وو نقال او باع قاعدت کې جاری شو نو صلات کې نه جوړ شو او دغه واو بلی کلکیږي دلته صلات زکات مشکات او ربا دي الفاظو کې سوري اکبر والا وای دغه واو با بلی کلو کې راځي اگر چې دغه په دقال او با قاعده کې جاری شوی بالغ سره بدل شوی او بلی کلو کې ولا واو په دې کې ثابت شي به دغه صلات یا دا مصدر دی یا څو کو تجید نه مصدر وي او به د صلات لپاره تاسو معنا کړی چې صلات ورکی کې دعا ده بیا دغه صلات مشترک معنوي یا مشترک لفظي دغه کوم معناګانو ترمن چې دعا ده رحمت ده دغه شان تسبیحات دي او ذکر وغیرہ دغه اختلاف هم تاسو ویلې دي اختلاف کې صلات چاته ویل کیږي ارکان مخصوصه په اوقات مخصوصه کې دغه منقول شرعي دې ته پیرا نقل شو دغه مستویل کیږي عام په اختلاف والسلام سلامتی دی سلام دا هم اسم مصدر دی د تسلیمن د پاره تاسو ویلي چې سلامون او کلامون دا دواړه اسم مصدر دا اسم مصدر دی یو مصدر دی بل اسم مصدر دی مصدر دا ته ویل کیږي مصدر هغه ته ویل کیږي چې دلالت کوي په حدث باندې په کار باندې دلالت کوي او هغه نه اشتقاق هم کیږي او اسم مصدر هغه ته ویل کېږي چې هغه په حدث دلالت کوي خو اشتقاق ترې نه کوي هغه ته ویل کېږي اسم مصدر والصلاه والسلام على سيد الهادي صلاه او سلام دی علی سید الهادی په سردار د هدایت کوونکو باندې الی محاسن الافعال خیسه افعال ته وعلى آله او فعال د هغه باندې دی صلوات او سلام کې تاسو دا وجه هم وایي چې دا یو لرا نقل کړو دې لپاره عقلي او نقلي دواړه هغه دلایل تاسو وایي عقلي دلیل دې لپاره هم وایي نقلي نقلي دلیل خدای نه چې الله فرمایي یا ایه الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما او هغه عقلي دلیل دا دی چې موږ ته دغه د اسلام عظیم نعمت د نبی علیه السلام په واسطه باندې حاصل شوی الله چې څنګه منعي حقيقي له شکر ادا کو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دغه منعي مجازي چې هغه نبی عليه الصلاه والسلام دې د هغه شکر ادا کول دا هم په موږ ضروري په دې وجه دې والصلاه والسلام على سيد الحادث وغيره وعلى آله فآل ده هغه باندې دي چې آل لفظ کې هم د یو تحقیق لفظي دی او بل هغه معنوي دی دا آل په اصل کې رچانه اخستل شوی دی دا آل یو مذهب په دې ادارې چې آل په اصل کې اولون قال او با قاعده کې جاری شوو آل ته نه او دلیل په دې باندې هغه تفسیر دی چې تفسیر ته دی هغه ویل راځي په تفسیر کې هغه واو شته نو دلته په دې کې هم واو هغه مو او باز نور وایي چې نه اهل په اصل کې اهلون وو دا ها بدل ته په همدې باندې اهلون جوړ شي بیا د امن والا قاعده په کې جاری شو نو آسه نه جوړ شي او په هر حال بعض علما بیا وایي چې دا دواړه مستقل مستقل کلمې دي هر ځان له اهل چې کوم دی دا ځان له مستقل کلمه ده مصداق او معنا د اهل کې هم تاسو اختلاف ویل چې دې اختلاف دی چې د اهل نه مراد څوک دی اهل هغه په دوه قسمه دی یو اهل حسبی بل اهل نسبی اهل نسبی د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه څه ویل کېږي چې هغه باندې صدقه خپل حرام او آل حسبی هر تابعدار او مؤمن ته ویل کېږي آل حسبی نو آل نه آل حسبی مراد کېږي شي آل نسبی بیا په آل نسبی کې څوک وایي ازواج مطهرات څوک وایي د نبی علیه السلام اولاد څوک وایي جنا د نبی علیه السلام د هغه ترونو اولاد چې کوم مسلمانان شي دغه څنګه مراد وصحبه المزارعين او په صحابه او د هغه باندې دی وی المزارعين له چې مسافر د هغه سره په صفات او اعمال په صفات او اعمال دا صحب دا جمع د صاحب ده او د صحب دا د نبی عليه الصلاه والسلام ملګرو ته ویل کی د صحابي یا د صحب تعریف هغه ده صحابي هغه چاته ویل کېږي چې نبی عليه الصلاة والسلام یې لیدلی وي د هغه سره ملاقات شوی یا ورسره ناست وي او په نبی عليه الصلاة والسلام ایمان راوړی او د ایمان په حالت کې وفات شوی وي هغه ته ویل کېږي صحابي نو په صحابه باندې هم صلوات او سلام هغه د الله رحمتونه نازل دي المضارعين له چې هغه مشابه دي له د نبی عليه الصلاة والسلام سره په صفات او اعمال په صفات او اعمال کې نو صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اقوال مکمل مشابهت کړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه ویل د هغه موافق خدمت وکړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه افعال چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څه کول صحابه هم هغه شان ته ځان ورکړو براعت په لغت کې ویل کېږي په خپل مرګرو باندې همټولو باندې برتری او فضیلت حاصلول ته ویل کېږي او استحلال ته ویل کېږي نو استحلال هغه اواز ته ویل کېږي چې مېش اول کلی د شي څوک وای هغه الهلال هغه د مېش دغه اواز ته اواز ته ویل کېږي او یا استحلال هغه اواز ته ویل کېږي چې کم ماشوم پیدا شي او اول وخت کم اواز کوي نو هغه ته ویل کیږي لکه تاسو په فقه کې وو مې تحلا او سره کوم سره چې هغه اواز وکي ماشوم پیدا شي او به مړ شي د تبع غسل هم ورکول کیږي کفن مون هر څه ورکړي کیږي استحلال دغه اواز ته ویل کیږي په اصطلاح کې د سنت الاستبراء الاستحلال ته ویل کیږي برات الاستهلال دې ته ویل کېږي چې د خپل کلام په ابتدا او په شروع کې داسې الفاظ راوړي چې په هغه کې هغه مقاصد او ځفن ته اشاره وي تا کوم مقصود وي هغه ته پکې اشاره شوي وي دې ته ویل کېږي برات الاستهلال دته دې تصریح وکړي اشاره وکړي چې دا کتاب په طرف کې لیکل شوی دی احوال کې اشاره ورته دې ته چې دې کې مختلف حالات بیانېږي حال د فعل ماضي د مضارع د حال استقبال دا په بیانېږي او تخفیف الاسقال کې چې په دې کتاب کې قواعد بیان شوي هغه قواعد د محمود او معتل او مضاعف قواعد یو څه چې د ثقل راغلي وي د حرف علت د وجه د همزې د وجه یا د وجه د دوه حرف د یو جنس راغلي وي په هغه کې تخفیف کېږي په ادغام سره یا په ابدال یا په اعلان وغیرہ سره نو په دې کتاب کې دغه مسائل بیان شي المضارعين مضارعين دا د مضارعون هغه جمع ده معنا یې د مشابهت مضارع ته مضارع ویل کېږي چې کدا مشابهه اسمي فاعل سره دا پروس تراشي نو په دې کتاب کې دغه د مضارع بحث هم شته په دغه الفاظو کې براءت الاستحلال دغه خبرو ته مقاصد د کتاب ته هغه اشاره وکړه واخر دا ونه